بسم الله الرحمن الرحیم د قرآن پاک آیاتونه او اسماء مقدسه د دې ادب ضروری او واجب دی بعضې حالتونو کې د سکول ماشومانو په بیجونو باندې قرآن پاک آیت رب زدنی علما یا اسماء مقدسه لیکلی شوي یعنی د الله پاک د نومونو نه یو نوم وي پې یا د انبیا کرام علیهم السلام د نومونو نه یو نوم وي پې يا د فرشتو د نومونو نه يو نوم ليکل شوی نو دا شان بيج سره بيا بعضې ماشومان هغه بیج یا چولی او واشروم ته داخل شي نو دغه حالت کې بیا دا کار ګناه کې راځي او کم خلک چې دا بیجونه جوړی نو هغې له پکار دي چې د دې سیز خیال وساتي یا خو آیات یا اسماء مقدسه په اونې لیکل شي او کلی کلی کیږي نو بیا چې کوم دی دغه حالت کې دا بیا واشروم ته وړل چې هغه لګولې وي او ښکاری دا بیا بې ادبي ده او ګناه ده او دې نه ځان بچ کول پکار دی